یعنی غرض دې مصنف داو چې څوک دا دې حکم مطلق تعریف ګرځي او څوک دا دې حکم شرعي تعریف شکه ګرځي نو اوس تفسدانی سے ابراهیمی او تاسو تما ال کا خبره کړې و چې تفسدانی سے په دې خبره باندې خوشحال نه ده تفسدانی سے وایي چې اصل کې د موږ شوافیو دوه قسمه کتابونه دي یو مختصرات کی او یو مطولات کی یو مختصرات کی او یو مطولات کی نو دی وایي چې هغه مختصراتو کې داسې ذکر شوي دي چې حکم تعریف دادا چې خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین خو چونکې هغه مختصرات دي نو شرعي قید نه دا وسره لګولای حالانکه شرعي قید پکې مراد ده چې الحكم الاسلام بل عباد چې چانه مضافه لري نه یعنی حکم الشرعي چاته صحیح کتاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين البته چې کوم چې موږ مطولات کی ان کې صراحتا حکم سره شرعي کې چې دا ذکر شوی چې حکم شرعي چاته وتاي کتاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين نو دا وایي تفسیرانی شیخ چګورا اصل کې د مونږ بعض مختصراتو کې حکم سرا شرعي کې نه لګیدلې کني مراد دا او بعض مقولاتو کې شرعي کې لګیدلې وې دین مصنف ته اشتباه ورغلې دین مصنف ته اشتباه ورغلې چې سو اشاعره د حکم مطلق تعریف ګرځي او سو اشاعره بعض د حکم خو ما تاسو ته ویلي و چې مصنف مطالعه او د تفسیرانی سے مطالعه کې زمین او آسمان څو فرق و تفسیرانی سے مطالبه ډیره کوله خو کتابونو ذخیره دور نه و سره دور من مصنف سره وا بیا تاسو سماج شرح المنهاج هغه عبارت نقل کړي او هغه حاشیه کې ذکر کړي د شرح المنهاج عبارت چې غنه صفافه لګیږي د شوافیو کتابونو نه چې هلته دوه صفا دو کتابونه دلالت کوي په دې خبرې چې موږ بعضې ملګري د حکم شرعي تاریخ داتې دا نه چې ټول دا چې حکم شرعي چې کوي نو د دې خپل مذهب کتابونو صحیح تصفح او تفتیش نه ده کړی په دې انکو باندې مصرف لاس دا خبرې درته کوي قوله وبعضهم عرف نو دی وی ذکر فی بعض المختصرات ان الحكم خطاب الله تعالی کو اشاره چا کړه حکم شرعی کرا المعبود وصرح في كثير من الكتب بأن الحكم الشرعي خطاب الله تعالى فتوهم المصنف مصنف توهم کرےلا ان هذا تاريخ للحكم عند البعض چې دا د مطلق حکم تعریف ده عند البعض ولی حکم شرعی عند البعض او بعض یې نه راځي چې تعریف حکم حالانکه دی وی ولا خلاف لاحد من الاشاعره اشاعره او اچا په دې کې اختلاف نه ده کړای چې دا تعریف څه ده حکم شرعی ده وما بتاعت سم شنیت له طرف نه شو قال المصنف رحمه الله بیا دی وای چې مصنف ویلی چونکه مصنف خو دی وای چې دا توهم کړی دا چې کله وای چې بعضی اشاعره دا د حکم مطلق تعریف ګرځي نو بیا به کوم دا کو پیدا ځان په طریقې سره بیان نه کدا د حکم شرعي تعریف سي بیا به کوم دا کو پیدا ځان په طریقې سره چې بیان نه ما يتوقف على ځکه چې حکم مطلق مو دې ته ویل چې کتاب الله تعالی نو اوس په شرعي معنا ما ورد به الشرع نه کوي ځکه چې حکم مطلق کتاب الله سو ورد به الشرع څه ده بیا خو څه فائدہ نه لري نه دا چې حکم مطلق تعریف دا شوی چې خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین اوس ټول خطابات شرعیه په کې راغله نو الشرعیه معنا به اوس دا وکړي چې ما يتوقف على الشرع نو چې کوم موقوف على الشرعینی لکه اعتقادیات وغیرہ هغه ورنه شي هغه ورنه فمعنى الشرعي ما يتوقف على الشرع ليكون قيدا مفيدا إذا كيد شيء مخرجا لوجوب الإيمان ولحمه چې کوم شی چې موقوف وي په شریعت باندې دا معنی بیان کوي ولی ځکه چې کدا د حکم شرعي تعریف سي او د شرعي معنی دا و چې ما يتوقف على الشرع او دا معنی نه کوي چې ما ورد به کتاب الشرع او بیا به یو نقصان لایي و الا لکان الحد اعم من المحدود بلکې معرف با معرف سرا په عموم او خصوص کې چوي مساوي وي په دې کې بچوي ور سرا مساوي بل ما ول ته چوک وای نه چې ما سره راکړه ان ورکم معرف او معرف ما بین سبا په عموم او خصوص لحاظ سره نسبت پچاوي مساوات دي یعنی معرف په معرف نه عام هم نه معرف په معرف نه عام هم نه او معرف په معرف نه اخص هم نه ولی کوم معرف معرف نه عام شي نو تاریخ په دې معنی نشي د دخول د چانه غیر تاریخ په خوشحالي کې او د معرف افراد باندې نو دې کوم دې چې ویل تاریخ په معنی نشي د دخول دی غیر نه او کچیر ته معرف عام سي او تاریخ کې چې اخص بیا د تاریخ جامع نه انشاء الله را ولو افراد نو دی وجنا با په عموم او خصوص کې با حد محدود سرا یا معرف معرف سرا تساوی نسبت چې وی تساوی نسبت په دې خبرې مخه خلاص وَإِذَا كَانَ تَعْرِيفًا لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ کچه دا خطاب الله تعالی دا تعریف سچا لپاره حکم شرعی لپاره لتناوله ولی بیا خو حد چې کوم دی اچا ته شامل د وجوب الایمان ته شامل ده ولی او خطاب الله تعالی ده کنه اچا خطاب الله تعالی مع ان المحدود لا يتناوله سره دې خبرې چې محدود مو خو د حکم شرعي تعریف کو کنه او اخو دې ته شامل نه ده اخو دې ته شامل نو بیا به حد عام سي دي چانا محدود نه مع ان المحدود لا يتناوله حينئذ ولي لعدم توقفه على الشرع ولي وجوب الايمان په شریعت باندې موقوف نه ده ولي مخکې ما درته ویل چې شریعت په دې باندې جدا موقوف بیا التا مصنف رحمت الله علیه دا خبره چې د تکړه وو بعضهم حکم معنا به بیا چې کوي اسناد امر الى اخر اسناد امرنا الى اخر چې دا د حکم شرعي تعریف کې نو هغه حکم ماخوذ فی تعریف به چې و به چې معنا کوي اسناد امرنا الى اخر او اله معنا به بیا خطاب الله تعالی المتعلق بفعل المکلف نه کوي چې هغه تاسو چې خطاب الله تعالی المطابق او شرعي معنی دا چې ما ورد به خطاب شرع به خصوص یو شی نو شرعي ته به بیا چې صحیح کی مقرر نو بیا به حکم معنی ال ته چې اسناد امر الى اخر دا توزیع او تلوی دا نور ځان نه را خدا و خبره دونو وګړه شي تاسو ټول څه کدا صرف په دې متن وال باندې اکتفا او کې ذهن کې کېناست کړه ذهن کې کینی او دې سره نور سړي باندې چرای شي سوچ نه خلجان دی نور چرای شي خلجان کني هغه متن خبره بالکل چې واضحه شوه بالکل واضحه شوه فإن قيل فيدخل في الأحكام الشرعية وصغر کی صبور بیا بیا کوي فإن قيل فيدخل في الأحكام الشرعية مثل وجوب الإيمان مع أنه ليس من الفقه بیا خو دا په کې داخل شي لکه وجوب الايمان وغيرها ولذا ما ورد به خطاب شرع خو دي کنه نو بیا کې لپاره موږ وایو چې دا به 50 سره وباسو عملیه کې سره کو وباسو ځکه چې دا خو اعتقاد سره تعلق لري اعمال نه به ظاهر اعمال دي جوارح مرادي نو دا به بیا عملیه کې سره کو نو دې کې یو خبره دا چې ګور نه و چې آتا سما التا بیان کړي نو چې التا بیان شي بس واضح راځي چې دې ورپسې وایي سړي باندې بیا چرولې اشتباه خو هغه طریقه بیا دا کو چې کله دا وګورو ورپسې وایو بیا متن چې کو ګورو او متن خبره ذهن نشین کو بس خبره بچي خلاص خبره با بل خبره کتا یاد وی ال بیا ته یو خبره درته کړې و والفقهاء يطلقونه على ما ثبت بالخطاب چې تاسو یادو چې موږ ویلو چې موږ په حکم چاته وایو خطاب الله تعالی ته وایو حالانکه موږ د فقهاو مسلک مطابق د حکم تعریف کو او فقها چې دي هغه ما ثبت بالخطاب تا هغه چې کوم دي خطاب الله ته حکم نه وایي بلکې چاته وایي ما ثبت بالخطاب دی له وجه سمه یو بادشاہ وریږي پړلې پوی کو بادشاہ هم خيار سره او کني چې به چې تاسو وایي مشکل اعلی وایي نو متویره چې شاه کل شاه کل در شاخ گل بلبل نشي شاخ گل در شاخ گل بلبل نشي چې ټول ملک بادشاہ دی ګل په شاخ کې بلبل چې ته کېناست ځکه دا ژیره را خو دی یو شاخ باندې ګاست دی کې بلبل کېناست استاد راځي خبرې څه دا څه خبرې دي اوس ما به تر تفارقي کې ویلو او په پیدلې باندې نو سپین سپین مدرسه کتل چې خدای پاک الله سوای دا دی کله د اسکیاو خلکو چې خپل باهمي مکالمه سره ګوري ډیر زیات خوند کوي ډیر تاسو یو عقل مندینه کارونه اخیستي کوم سره حیوان شي ویل چې خو کې ډیر زیات خوند دي شي نو چې ګوري کنه ډیر مزه کوي دا مو ته استاد د خلین یاد وتی قدیم لا مون نابالغ و چې دا جمله مونږ الحمدلله ورته وچو شاه ګل در شاه ګل بلبل نشي داسې مسلې دي چې کومې درته وکړي نو دې اوس راځرمي دی وای والفقهاء الى اخره نو البته حاصل ویلې وو چې مقصد دا دا چې حکم هم خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین ته خطاب ته مون حکم وایو او مون کو اصطلاح فقهاو کې لګیو فقها خطاب ته حکم نه وایي بلکې هغه ما ثبت بالخطاب ته جو ځای حکم وای چې هغه وجوب دا حرمت تا ندب دا اباحت تا دي والفقهاء يريد ان الحكم في اصطلاح الفقهاء حکم په اصطلاح دي فقهاء کې دا حقیقت ته پچا کې ما ثبت بالخطاب کې چا ما ثبت بالخطاب څه شهدا چا وجوب دا حرمت تا ونحوهما او دا مجاز لغوی دا دا مجاز څنګه خو تاسو ویلي چې منقول بیا په یو خلقو په اصطلاح کې څنګه چې حقیقت ځان شي دا مجاز لغوی حيث اطلق المصدر دا ذکر دی مصدر دا چې هغه حکم دا په چا باندې مفعول باندې نه په محکومه به باندې ذکر د مصدر دا مراد او نشه د مفعول دا لکه ذکر د خلق مراد ورنا مخلوق نو ذکر د حکم او مراد ورنا محکومه به مراد ورنا محکومه به دارنګه ذکر د خطاب او مراد ورنا چې ما خوتبا به ما خوتبا به بل کتا سو یاد و نو التا مصنف رحمت الله علیه س اعتراضات ذکر کړی و س اعتراضات ذکر کړی و په تاریخ کې حکم باندې نو سره جوابونه کړیو که یاد مو سره جوابونه نو کړی يرد عليه اي على تعريف الحكم وهو خطاب الله تعالى ان الحكم المصطلح ما ثبت بالخطاب لا هو یعنی لا الخطاب فلا يكون ما ذكر تعريفا للحكم مصطلح بين الفقهاء وهو المقصود بالتعريف هنا یا نو دا اعتراض کړه بل بیا دا اعتراض کړه چې ما يتعلق بفعل السبيور نو وصل نو هغه شین دی راخلی او لګي مزید در ته چکه لمبا چوڑا او لګي در ته چکه راخلی ولې تاسو ځانې چې شفقت آتا استمالوم دا چې هغه طالبانو سونا شفقت چکه لري خو مسله ورته چکه واضحه خو ته مسله واضحه وتبو قوله يرد عليه نو دی وای اشاره الى اعتراضات على تعريف الحكم دي کې ماکن غرض صدا اشاره د اعتراضات ته په تعریف کې حکم باندې مع الجواب عن البعض تر دې جواب دي چانه اوس هغه ورنه اعتراض چې د مصنف ذکر کړی وو دای چې ذکر کوي لږ وضاحت سره الاول اولنی اعتراض حاصل دادا چې مقصود دې مقصود دې مونږه هغه تعریف ته حکم مستند حاصل اولنی اعتراض دادا چې کوم حکم دلته مقصود دا دې هغه تعریف نه دا شوی اچې کوم حکم تعریف شوی دا هغه دلته مقصود دا نه بس چې کوم حکم دالته مقصود دا هغه تعریف نه ده شوی او چې کوم حکم تعریف شوی دا هغه دالته مقصود نه ده الاول اولنا اعتراض دادا ان المقصود تعریف الحكم المصطلح بين الفقهاء چې مقصود کو تعریف یا حکم دا چې کوم مصطلح بین الفقهاء دا چا څه نو چې د کوم حکم تعریف مقصود ده د کوم حکم تعریف مقصود هغه تعریف ته کړه نه ده چې کوم تعریف کړه دا هغه حکم تعریف مقصود نه ده نو اوس د لږ باندې اعتراض تا هغه باندې تعریف باندې کې کوم مصنف کې تاسو دا د شی چې دا مصنف چې ځان نه ده اعتراض نه ده کړه چې د وجوب چې دا د خو نفس کلام الله نه دا د خو ثابت دی کلام الله دا نو خود به ما ختام نشا خل ما قوتی با به اخر ځکه چې وجوب خو نفس کلام الله نه دا خو شي اخو ثابت دی کلام الله دا نو ختام نه بچا خل ما قوتی با او نفس حرمت ته حکم ویل دا مسامحه ده دا تسامو ده حکم خو په حقیقت کې هغه ایجاب دا پچا باندې یو شی و ور یو ایجاب وی یو وجوب وی وجوب دا مطاوع دي شاوی ایجاب وی چې ته پچا باندې یو شی واجب کې نو هغه شی واجب شي چې ته په چا باندې یو شی حرام کې نو هغه شی چې په یو کې حرمت راشي نو ایجاب وجوب او حرمت دا خو متابع چې غیر چا دي ایجاب او تحریم دي نو حکم په حقیقت کې هغه ایجاب او تحریم ته وتاي دا وجوب او حرمت دا خو متابع چې غیر دي تا حکم وین دا چې دا تسامو ده دا چې دا الثاني ان الحكم هو الايجاب والتحريم ونحوهما وإطلاقه على الوجوب والحرمة تسامح الثالث دريم وجب جواب قال أن الحكم نفس خطاب الله تعالى چې حكم هغه نفس خطاب الله تعالی حکم څه ده نفس خطاب الله فل ایجاب نو ایجاب بچو کی نفس خطاب به ایجابي لکه نفس دا کول چې تاسو ته وایي چې افعل نو دا نفس دا کول دا بچ شي نه ایجابي دا نفس دا کول بچ شي نه ان الحكم نفس خطاب الله تعالى فالايجاب هو نفس قوله افعل يعني نفس قول الله تعالى أقيم الصلاه دا به شي ایجابي نفس قوله تعالى لا تقرب الزنا دا به شي نه فالإيجاب حرمتي آه، تحريمي فالإيجاب هو نفس قوله افعل وليس للفعل منه صفه حقيقيه او ندی لپاره دی فعل دی دینه یو صفت حقیقیه ولی فإن القول قول چدا ليس لمتعلقه منه صفه د دې متعلق د پارا سو صفت نه ولی قول خدا سر اخو معصوم سره چې کېدلای شي متعلق کېدلای شي لتعلقه بالمعلوم البتا اوس په دې افعال کې دوا جهاد افعل کې دوه جهات دي چې زه تاسو وایي چې اذري افعل هذا الفعل نو اوس پرې کې دوه جهات دي چې کله حاکم ته نسبت کوي بیا ایجاب ده چې کله هغه فعل ته نسبت کوي بیا څه وجود ده لا تفعل نو چې کله حاکم ته نسبت کوي امیر ته نسبت کوي ناهی ته بیا چې فائدہ بیا په دې کې تحریم ده او چې کله هغه فعل ته نسبت کوي په چې فائدہ پکې حرمت هغه یو لا تفعل دا تحریم دا چې نسبت چا ته واخلي فاعل ته او دا حرمت دا چې نسبت ما فيه النهي ته واخلي هو نه ایجاب او وجوب او تحریم او حرمت یو شی اعتباری چې دا پکې فرق وهما متحدان بالذات نو دا متحد بالذات دي البته مختلف بلا اعتبار دي ته نه ګوري فلذلک تراهم یجعلون اقسام الحكم زکه ته ګوري چې دوه کله اقسام د حکم کې شماري داسې شماري اصول فقه علما چې کله اقسام د حکم شماري داسې شماري وجوب دا حرمت دا ندب دا اباحت دا پلان کېلا کله داسې شماري ایجاب دا تحریم دا پلان کېلا کله داسې شماري کله حمد مضارع جوړ کله دا چې وایي چې حکم تقسیم دا چې کې وجوب تحریم یعنی هغه نه وجوب راوخی یا ته ایجاب نه یا بلکې بیا حرمت نه وي د شوی تحریم یعنی په دې کې دوه ډېر فراخي نه چکه کار کوي دا چې دا خبره ستاوي ولې نو دې څونه خزه کما کې اصول ابن الحاجب لکه دا خبره او اصول لشافعي ابن حاجب اصول لشافعي الثاني سره بیا خبره دا اوږده ده هغه خبره بس تخلي چې دا افعال دي افعال العباد څخه ویل پکار دي کتا زیاد مصنف غرض داو اعتراض نه چې یو افعال العباد ذکر کا ډېر مشکلات نه مچته خلاص کی او تفضانی سے بدا کوشش کوي چې نه هغه مون تاریخ صحیح را په بوشه چې افعال المکلفین او موږ ته چې نه تاسو ځاني چې تاسو به وینئ دور توجیهات کوي او دون ځان سره کوي نو نو څه به وشي کوي افعال له حال تا مکلفین په جای عبادت ته کوي شکو دی وایي چې زه بالکل دا مننه بیا به سبا معتزله وایي زه په معتزله ډېر ردونه کړی په شریکای کې او په کشاف حاشیه کې هغه په دې جوړه د مخ زمخشری دا خوشو خوش ولی ملا کا غلط خبره کړی کنه حتی الامکان خپل غلط نه اوړي نه نه نه ځان کې گنجائش پرې خدل کی پکاري خوش بیا او دا نه چې غلطه دې کړی خام خابه وته چې کوي توجیه کوي یا سمای نه خو صفه وایي چې غول نه ورته غلط شوی انسان غلطي کی نه خلق لوی لوی خلق غلطي کی نه الانسان يساوي الصحوه والنسيان